بس سبق غم نو تا وګور یو میاش کې به یو نمبر راځي چې پته سمانه مګر وړو مرګ یې بوزه لار پوری صفایي کبه راځي شپ بس ور ټول نظام د مدرسې ګډوډې ته تاله ساری आवाज کړي مس پسې ته په پس پس د صفایي ټول جمعه ته هغه کوشي پر پس ځان سره مګر دې پس چې څوک د سړي دا ټول پاسه دا خو تعالی ساری موس پسې دې د پاره ویو کا چې دا وخت درس نه ولې تا خو دا هغه ګنده پرې خو دل تراغه ورستا سټور په میاش کې یو ځل نمبر راځي پکار خدا وی چې روزانه سړي صفائی کوله یو زنانه ټول کور روزانه صفا کوي دی امام رازی رحم الله وی په دی يهودو کې بالکل مبالغه او په تعصب او په ډله بازی کې دومره تعصب دی وی که زموږ د ډلې نسو خلاف دی او مون قتل کو نو دا حلال دی کمال مو واغسنو حلال دی اته سمخ کې یو جمله ذکر کړو باز سلف وی وی سوک چې زمون علماو کې خراب شل نو پدای کې خوې د يهودو ده او سوک چې په عوامو کې خراب شل نو پدای کې خوې سره د نسواراو ده اوسم باز ډلې او زاد المسیر کې وای چې امام قتاده وای حکم سره الفقه والعلم الله ورته پوها او علم ورکو دغه بیا به حکم په معنا د حکمت شي نو د د دا یو دینی ذمہواری ده چې دې د الله د کتاب درس کوي او همیشه دې کوي دې سره پورا ماحول الله جوړي ځکه دا د هدایت کتاب دې نو الله مټول عالمان کا د عوامو لوی خدمت او دا غي د هدایت ذریعہ د الله کتاب نه اکنه ته درس نه کې د جمعې پر ورځ دی ولې او کیسه جوړ کړی د زانا بای نو خپل ځان مم خراب کی او خلق مم خراب کی په قصو کهانو خو عقاید د خلکو دغه زیل رسیدلی نو د قصو کهانو تاویلی ماویلی پځه د الله کتاب ورته خی اکه د خی او سو کس د کینا نو د د سر نبوج لری شو الله ودا غشان تپوس کئ چې ته د الله کتاب خې خوښ د کینا او دلته ګور په دواړو کې فعل ناقص په فعل مضارع داخل کو چې الله والا جوړېدو نصاب سده سوچو کوي کله زموږ د پښتانه چې یو خزا او سړی مړ شي وي غیر الله والا او هغه چې مړ شوی شپې ته کاله کې قران نه دراوسته دا خبره صحیح ده که غلطه را بای دې چې ور الله والا وي الله والا نصاب سره هغه چې په خبرت پوي شوی بعض علماء دی آیات باندې دلیل نیولې چې د آیات د مسلمانانو مبارک نازل شوه ځکه بعض مسلمانانو د الله حبیب ته ویلو خلق خپل مشران او بادشاهانو ته سجدي کوي افلا نسجد لك نو مونږ تاسو له سجده نکو اې د خپل پیغمبر شان ته وګورئ سمره پیغمبران چې دنیا تراغلی دا غټول نه د اخیری پیغمبر مبارک وعده غسته او د امتیانو نه وعده غسته ټول دنیا د الله پیغمبر داسې پیژندو لکه د نور راختو پشان دا واده کلا غستوا زمکه والو تابعداري اختیار کړي بعض په خوشحالي لکه مسلمانان وبعضهم کرها بعضی ناخوشی سرا خوفا من السيف د وجه د یری د تورنا والسبي او د یری د قیدنا څوک د حسن په قول پوه شوی رحمه الله وما انزل علينا او په هغه دین او کتاب چې را لېګل شوی دی په مونږه وما انزل او په کتابونو دین مو ایمان وروړو چې را لېګل شوی په ابراهیم عليه السلام و اسماعیل په اسماعیل عليه السلام و اسحاق او په اسحاق عليه السلام ورته قران دی آیات ته سوچ وکړي یو شی د دین اسلام نه خلاف دی رب وای قبول بنش او حدیث نه متفقن علیه دی الله حبیب وای من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې یو داسې عمل کو چې زما د سنت مهر پنونو عمل سره مردود دی ځنې وخت کې ګور مليان طالبان راجمع کی وای ورس کې مو خیرات کړي دوا او کوي چې الله قبول کړي ها بھائی اسوک سلوخته له راشي نو پلا پسې سلوختی کړي راشي له دوا او کوي چې الله قبول کړي رسم خیال له الله وې نه قبلو اده ټول دنیا د مليان کوي چې قبول کړي زری دا چې کار دی او یو ځای کې یو غلو نا ور خلکو باغونو لغلا لر باز جوړو کې یو قسم باغونه کله د خټکو وی کله انځوانو وی نو چې خبر ځان موړ کو نو هغه مشر به دینور لوي دعا ولو کوي چې الله خیرات قبول کړي وی کوي په خبره واره نو دا ما غشه دا څنګه څوک بدیل بو نه دي شرا شبای عرس دې بدعت سے اتاله وی شرا شهر لګ دې قبلې دو دعا ولو الله وی نه قبلو نو چې خپلار به قبول کی بیا دلته قران کې وای پیغمبر حدیث کې وای چې ګوره زما د نبی د طریقې نه خلاف څه شی وی زین قبلو نو ګره ټول دنیا الله سجد کړی ابس یو چت کړی که سب یو چت کړی فلن يقبل منه نو دا وزدن قبول نشي تاسو له احادیثو کې او حدیث براشي او چا مشکات شریف ویلې عمر رضی الله عنه تورات لستو ادا الله د حبیب مخ مبارک د غصې نسر کېدو ادای خیال نو چا ورته وی ته تورات لولې الله د حبیب د مخ مبارک لوګور اکمو یاد وی نو موږ وی چې سوره آل عمران کې آیات راځي او الت علماء د دواړو جواب کړي نو چاله یاد دی وی الله ظالمان له هدایت نه کوي اوای څنګه اے موږ وی ډیر ظالمان کثیر الله ولا هدایت ډیر مرتدین مقتلی چې اسلام راړو اوای دا خو شو چې دوه پکې عمل کې تاسو دې ته له ماشاءالله ور باجی زمون عوام رونه دي اوسو ته تکړه انور زمون دغه حال له نو بای چې وعده کو او خبره منو نه دیو جن د طالبانو او طالباتو د نه کامیابېدو یو بنیادی وجه ده چې کوم ادارې لرازي نو الته منینا اوای اچ منینا نو څه خیر به جوړې کې واقع شي اوای نور ما مخکې درس ګورای سمره خبرې نن را لشین زیره چې مخکې تیر شیو ها ها دریم دې کدریم دې او دغه یو سیوا کوه ځکه کفر کې درجات دي کفر دون کفر دی لکه اسلام کې درجات دي ای باز خو مسلمان دی باز هغه نه کته دی باز هغه نم کمزور دی لن تقبل توبتهم هرگز قبول بنشي توبه دوی اے توبه خو الله دا هر چا قبلې دغه ترغه به دغه عمر ایمان نیمګړی چې تر سو په دې عمل نه شي تاسو له مخ کې تیرو ایمان به کامل کیږي پس چې دا الله او دا الله دا رسول څومره خبرې دي دا زدشي او عمل پیوشي محبوب ترین شی دا بد الله پنوم ورکه اے صحابه چې اول خطاب ور سره د قران حکیم د مسجد نبوي سره پیوسو اوس دا باغ د مسجد نبوي په حصہ کې راغلی الله دې موږ تاسو مدینه منوره له بوز 22 دویشتم نمبر باب دی هغه ته وای باب ملک فهد رسولي روډ دی مخامخ ته هدم خکاری او لوی لار د مخامخ نو دی باندې چې وردن نشي نو دغه حصہ د بیروها باغ دا که څوک په در سره یو لک کالی دی اوچت پر تاسو له وجې دی کې کویو د الله حبيب بده تور دن کېدو اپدی کې خپل صفا خوږي او بوغه به اسکلي د آیات چې نازل شونه بوت ول رضی الله عنه الله حبيب الله د آیات را لګلې او زما په مالونو کې غره به روحاله ابس دام الله له خیرات کې ورکو صحیحین حدیث سے عمر رضی اللہ عنہ ہوئے دا الله حبیب ما د خیبر غنتی برخه زما په مالونو کې نشته او الله آیات را لګره نو دا الله حبیب حبس الاصل وسبل الثمره اصل ځان سرکا اد دی په مدنی وقف کا والله له خیرات ورکا ناغه باغ وبخلو وقف کو زید ابن حارث رضی الله عنه چې الله د حبیب په لوی محبوبانو کې دیو اسرا وستو اذا الله حبیب دا صدقه دا ازما په مالونو کې د دین را تزیات محبوب نو دا الله حبیب ته قبول کو اوای د بچی دا ورکو صاحب دا نو دا مخ کې خفقان غونته صحیح ګجرا خو بیا محل راغې هغه نه واغستو بچی له ور ور کو سامه ابن زید رضی الله عنه ہوتا نو الله حبیب ورته ان الله قد قبلها منک الله درنه قبول کو ابن عمر رضی الله عنه ہدایات نازل شو ترمذی شریف دا حدیث ابن عباس رضی الله عنهما و یهود نبی علیہ السلام ته اخبرنا ما حرم اسرائیل علی نفسه مونږ له خبر راکا یعقوب علیہ السلام پزان سبن کړیو اباز اهل علم دا څه لیکلي یعقوب علیہ السلام نظر منلو بیمار شوو او دا سه نظر دای په شریعت کې درستو دي ته وی شریعت د من قبلنا زمون شریعت کې دا سه درست نه وی وی کزا الله حکم نو محبوب طعام او اسکاک بد الله د پار پریزم نشي بیماری نه خوشو نو په طعامونو کې ورته محبوب د اوخان او غوا په مشروبات او د سکلو په سيزونو کې د اوخان او پيو نو دې نظرن د الله د پار فزان بنکل او سخت درد وی الله دې مسلمانان د هر قسمه بیماری نه ساتي د ابن ماجه یو حدیث دې سندن صحیح دې عمدۃ التفسیر کې امام ابن کثیر هم ذکر کړی دی وای د دې علاج څه دی او دغه حدیث دې کې سندن ذکر کړي لکه تاسو اوریدل یو ډل دی يهود نبی رحم السلام ترالا پاغه کې دام وي اخبرنا ايت طعام حرم اسرائيل على نفسه فقالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد عليهم الله گواش پدوی گواہی کړو چې ایمان وروړو خو دروغ وای نو دا حدیث دل تسکړه ذکر کړي دي او دا حدیث مخ کی سوره بقره په تفسیر کې دی عمدہ التفسیر والا ذکر کړي دا خپل زمانه لوی محدث او د حدیث او خادم علامه الشام ورتوي شیخ احمد شاکر رحمه الله دا حدیث مخکم ذکر کړي دا حدیث اصل کې وګد حدیث دی باغې کې لکه نور خبرې وي نو دا خبرې دي او دلته صحیح سند سره دا واقعیا ذکر کړی چې حدیث ده د ابن ماجه چاله هر کو نسا بیماری دا چې کمګټ سری داغه لم هغه به وی لیکي او دا غینه کم تیل روزي نه هغه دی اندازې سره پنار درې رجوس الله به خکی یو علاج دی ګور علاج کې شریعت کې میندا د دم پشان دی ک الله خو خشی نو شفا په پکې واشه یقیني نو چې تا یو داسې علاج کو چې الله او رسول اجازت کړي نو تا په یو سنت طریقه عمل وکړي نو د عرق النساف بیماری او علاج دام نه دلته زم غرونه ناس دي تبلیغ کې لر وخم لګولې تدای رو رو الله دې وبخي وصفات ته ناغه نسو زمیدار تکړه سړی ناغه پری وته ما ورته راشي هغه لغو انتظام لراړو بس خو جویز کو را پاسې د خپل کار کولو نو د عرق النسا بیماری علاج دام دی اندازې سره اول لغون ته لم ویلې کا او درې ورځې په نار د ټولو نمخ کې شو کويش کا د الله په نوم پریخو ادا سے نظر د په شریعت کې درستو زمو شریعت کې که څوک وای یاره کزا الله روح کوم نو بچي برا باندې حرامي نو دا شی درست نه وي اکزا الله روح کوم نو د فلانی شي غوخه د په ما حرامي دا سے نظر منل زمو په دې شریعت کې درست نه وي د دانه د نجی کورونه نو کورونه او خو اول عبادت خانه په مقدس مکسنا اغا کعبه شریفه دا اول کعبه دا اگر دا د ابراهیم علی السلام نه مخ کې سمرا تری سمرا زلیدا جوړ کړی شوی دا یو قول د علماء دا دی چې دا دواړه یو دي بلکې بکه یو لغت دی په مکه کې اباز علماء وی دواړو کې تغایر دی بکه یو دا او مکه بل دا یا باز وای بکا د دقن ماخوذ ده دیتا بکا زد کوي چې کم ظالم د دې کور دروانو لري را دلرلې نو الله ورته سټ مات کړي پنځم البلد معرفه چې الف لام په داخل له اشفغم دیتا بلدن وای یعنی نکرا وم دیتا القريه وای چې الف لام د تعریف په داخل له او تم دیتا قريه وای نکرا دات نمونه قران کې راغلي او دین علاوه نور نمونه دي د مدینه منورې ډېر شی نمونه علما او ذکر کړي بعض اهل علم د مدینه په فضائل کتابونه لیکلي لکه یو کتاب کو مزان لپیدا کو وفاء الوفا اې دې کور ته مبارک وي د برکات نه ډک دی دینی برکات هم دی او دنیوي برکات هم دی یو مشفق په یو لاک دی وی سلیمان علیہ السلام چې بیت المقدس جوړ کو نو الله نه درې سوالونه وکړ الله دا سه بادشاہی را کې چې ما نه پس دا سه چاله ملاو نشي سوال قبول شو او یو دا سوال کو چې څوک دی جمعات ترازی مصفقه کوي بعض اهل علم دام لیکلی درندگان دل تخکار لسنه وای ال ته پیشو منګک لسنه وای او وای ا پیشو په کونترو معاملې نه کوي دې دې کو پیشو کو په کونترو ور پرې خوا وای د حرم یو قدر الله عزت ای خیر کی او د بیت الله د کم طرف نه چور یزرال او باران شو نو د الله شان دا د پدغه کا پدغه کال بدغه طرف آباد وی اګه د سلورو طرفونه باران راغې نو ټول دنیا آباد آبادی یو قحط الله ختمه سوک چې وردن نشو دې بپا امن وی د هر تکلیف نا ای وای کافرم د دې کور دو رقدر کول حسن بصری رحم الله وای و یو سړی په زمانہ د جاهلیت کې قتل وکړ نو بیا به سنخ په غاړه کې واچو لا او حرم ته برادن نشو نو د مقتول زوی کبور سره ملاو شو ناغه ول حرم کې سوي نه اگر کده وجل وسو د حرم دمر قدر چې د پلار قاتل تم سنوي دا صفامنو اې د د تلو وستا نو په د حج فرض دی په د باندې حج فرض دی اې دور پیسې چا سره شته چې دې په دې کور د الله تر رسیدې شي او د د زرات لو پوری د بچو خرچم شتا نو په د الله د کور حج فرض دی او چې دا په فرض شنو کده نشي تلې باز سړی دومره بوډا نه نشي تلې نو پکار دې چې دا غنه حج بدلو شي لکه نبی رسول الله په حجۃ الوداع کې یو زنانه ور سره له خصم کوي ناو یا رسول الله ان فریدت الله علی عبادی فی الحج ادرکت بی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحله دا الله غ فریضه د حج په بندګانو زما په والد لازم شوی د خوغه ډیر بوډا دی اپس ورلې نشي ټینګې ډیر بوډا پس ورلې نشي ټینګې دی یا وې تړي او یا وې نشي نو زه ته حج کوم قال نعم او دا مراغلی من اراد الحج فليتعجل د چا چې د حج را دوینو تلوار دیو کی او ګور تلوار دی د پاره وای کله ته اس بل کال لبازو چې بل کال راځي پیسې ختمې دي ها وای چې بل کال راځي داسې بیماری راغلی چې خلق د کټ کې اړای راړای ازموږ مذهب حنفی دا دی یو ځل چې حج فرض شو نو که ته غریب شوې بیا هم در نه ساقطېږي نه څه پوه شوې په خبره باندې مذهب حنفي سره چې حج یو ځل فرض شو نو که بیا ته غریب هم شوې نو دا ساقطېږي نه نو څوک چې حج کوي نو راغلی وای دې دې تلوارو کې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بوي چې چا سره وستاو د حج نه کوي نو کومر شو يهودي مر شو یا نصراني درې پیری وي درې پیری داسې وي دا حدیث امام بهقي ذکر کړي او حافظ ابن حجر په تلخیص کې وایي چې حدیث صحیح دی نو حج فرض دی او دې کینا نو یک نصرانی مرشو ک يهودي مرشو وګور حج چې فرض شي نو تلوار پکار دا ادي په وګور کغاړه دې بند یوړه ډېرو بچو ته د پلار او د مور سمره سمره مال پاتې دی ها قسم دې کړی غاړه خلاصې د چا په پلار او مور چې حج فرض و تعالی دومره معنی کروڑونو جیدات پاتې دي ورای اې دی په لوري دا سه حال جوړ دی چې د خپل پلار غاړم څوک نه خلاصای ډېر کسانو په پلارانو حج فرض او ای وفات شوی دی دایته د لکونو کروڑونو جیدات پاتې دي بیا خو څوک را پورته کیږي نه چې ټول بچي محروم کړي وي چې ما پکې د حج غنیشته نو تاسو یې څنګه خورئ نو ګوره که سکاوي یو کوي ګنې کته وي چې بچي بچي غاړه نه خلاصي سمره پښولونو خلق دې سونو خلق دې چې دای زمره وسو طاقت چې حج په فرض خو غاړه خلاص کړي نه دا او خارو تلاړ دي تفسیر روح المانی کی وی والاکثرون على تخصیص هذا الخطاب باصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکثر مفسرین پدی دي چې دا خطاب د الله د حبیب د مرګرو پورې خاص دی او چا عام ګرځول ټول امت د پارا د بیا څنګه وی وفیکم رسول او الله حبیب خو فات شوی دی اوس موجود نه دی وای دای سنت موجود دی دیني موجود دی ادا و تر قیامت پوری وی او محفوظ بای وفیکم رسوله که خطاب عام شي نبیا تاسو کې د الله رسول له نو صحابه وې سوق بد دي طاقت لري چې دا الله نه کما ير پکار دا وغشانو يريږي نو دا په ډېر ګران شو چې دا الله د جلال او شان سره کما ير مناسب ده نو دا بسوکو کی دیو جن باز سلف وای لیس ولیس فی آل عمران من المنسوخ شیون اللہ هذه الایا وی سور آل عمران کې او منسوخ آیات شته ده نا مگر دا یو ده مگر دغه یو آیات ده څوک پوه شوي په دې باندې وای ها کوم علما چې وایي چې آیات منسوخ نه ده ناغه یو توجی کوي وی فتق الله مستطعتم داد اتق الله حق تقاته فتقوا الله حق تقاته ما استطعتم امام قرطبي وی دا قول ډیر اولاله ځکه نسخه هو علوي چې جمع ناراضي والجمع ممکن فهو اولا دلته جمع ممکنه ده نو دا قول ډیر اولاله چې دا فتق الله مستطعتم د اتق الله حق تقاته د فار بیان ده هغه د عمل بارک دی اعمال بارک و یریږي د الله نه سمره چې موسوي مس په ولاړ نشي کوله پناست او کا پناست نینو په پروت او کا څنګه درته آسان دی وای اوس هم ګوره رمضان شریف ته چا چې د رمضان روزي د ایمان سرونی او د ثواب فنیت مخکینی ګناهونه به معاف شي ومن قام ليله رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سوک چې د رمضان تراویح او کل نو مخکینی ګناهونه به معاف شي نو کته زستل شم نو ټول ګناهونه به معاف کیږي امای اګور یو سره کمزور دی نو پناست دی وکي چاله عذر یو د پناست او کل نو الله د ولاړ عمر اجر ور کوي د ولاړ عمر سکه اجر ور کوي دارنګ راغلی من قام ليله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي سوق چې په ليله القدر کې ودرېدو نو د د مخکینی ګناهونه هم معاف شي نو دا ګوره زموږ د امیدونو او د ډېر مغفرت میاشتا او دا درې سيزونه روزه خپ خوشاله نیول اکثر لوګ تند او تکلیفي نو چاله شکایتونه نه کولا وای تراوی خپ خوشاله کوي وای ورکه زی امامانو وس کې به تراویح به جنت ته وردن نکړي وای بای خو د امام وس کې ګور نشته تب نه تب نه به تکلیف ولروي چې لند لار درو چې په پټه د جنت ته وردن نکم او د روزي او تراویح د دې اعمالو نه بغیر بل لار نشته دغه لار د جنت ته تلو ادا ګور نفس او شیطان مو سره غوډه کنه کنيشته را سره سم سم و ایمان سره وای تاسو چې دا تراویح نه وې سوخ بود کېدای ها ناس په غپ شپ په لګول چا په کتاب وړول حکم شې چې د ډېر اجر وی کنه نو نفس او شیطان را پسیش چې خاله وو ته چې ونی و غنټه او دوه غنټه ولاړ اباځي په کوي زنه مطالعه نه وته لکه دې جټول شپناستي په زور غدر باندې رب استره جو په مينتونو منوي سبق نه کتو یاره یا کار وته ډېر کار والا سړی ته کنه وای د کار او په عبادت د کار نو زیله خو کار لراله دا ګوره د کار سيزونه دي تاسو ګوره څومره څومره علما چې لوی لوی کارونه کړی د دای ور سره دا عبادت هم کړي ها بھائی دا عبادت هم ور سره کړي دا غره د صدا د ملا تړلو د بډو راخ کو میاشتا انا په قسمت او په نصیب ملاویږي بیا چې راځي څه پته لګي چې سبي نو خوشحال سره سکوي ها بھائی د زړه د محبت سره چې عبادت در باندې بوج کیږي نه اسنه ته یې جره فلانې نه کړو نو ماړو تراویح کولې نه اغاجی ته جوړ نه کوي چې ګډ ولا چاروست نو ما ولې دا خود د مې جبر دې در باندې روان نه دا ډېر خپه شو بیا مرګور وی کو استاد نه کړو ویلې ما نه وړې نه شو نو کته وی چې بای کفلانه نه ما وړو تراویح کړي نه وي و هندوستړې والله ناراضه چا د فار به کوي خود زړه په شو کې کوي اے دا الله کتاب اورېدل تاسو لپاره دا اسیم د تلاوت سمر لوی اجر دی وای د ټولو نلوی اجر په مسکره ټول نو لوی اجر سره تا چې یو پاره واورېدا کده دې اجر او ثواب حساب تر شي کوله نو خود زړه په شوق باندې سره کناری نه ک زنانه تراویح کوي دغه الله در الله سانه کړی فتق الله مستطعتم کودرې دې نشي نو کې نه داسې مثلا ده ای زو درې ده خو منس کې مالفت چې راوس تکلیف ده نو بس کې دې نو منځ کې پکې کې نه چې تکلیف جوړي موږ سره یو مشر سره ولا یو بخیره پاک سره یو د تیرانه به ترجمه راتلو هغه وخت موږ در رادم خیل کیو دا بازي بډاګان په زړه کې ډېر مضبوط وي او په بدن کې کمزوري شي وي دا سو په دې ورو ورځې په تراویح کې موږ بوله تندې ډاکټر له موږ ته موږ غندل ما ورډر مینت کور چې ګوره کینا خو هغه کینا سره درس سره وګرځیدو نو ځان په تکلیف کې ما چوي الله او رسول چې در لا سانه کړي امثال اسو کې شوق نیويشي کرسي کې کینی زمکا باندې کینی املې خوګيږي او دې دستنه لتکیا وي خو تراویح پرځای ما دې کې مرګ مرات لشي نو آیا دا مناسب دې کنا دا زید ما د ناستي مناسب دې کنا او حق تقاته هیڅ معنا د ابن مسعود رضی الله عنه معنا کړي او دا یې قول ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې ذکر کړي شکر ادا کوي ناشکری نه کوي نو سو خبرې راجمه کې اتق الله حق تقاتی ست تابعداري وکړي شي نافرمانی نوي او الله یادې هیر نه لري هر وخت قبر او خپل خیرت او زنکدن مخنه دي او یریږي د الله نه په حق یری دو سراب او د ابن عباس رضی الله عنهما راغلی وی رسول الله علیه السلام د آیات لستو نو به دا سی وی وی کې یو ساس کې د زقوم دنیا ترات وی کړې شي نو ټول دنیا کې وسوب ژوند د بدبوئی نثیر نکي وای فکیف بمن یکون طعامه دا غچا بس حال وی چې د خوراک وی ګور د آیات دی اولی جملې ته سوچ کوي بحبل الله نه مراد سری نو په سند صحیح سرا د ابن مسعود رضی الله عنه نه راغلی چې حبل الله نه مراد قران نه ورته توي د الله کتاب او دین دیوانه منګولیو لګوي او تفرق مکوي نحلیل ملکلی تفرق دی توي چې په اصول کې وي او کو فروع کې د چا اختلاف دی د تفرق نه وي اے بھائی ائمه یو امام دیو حدیث پرانا کی یو سوئی بلبل سوئی دل تفرق نه وای تفرق په اصول کې چې د ایمان اصول دی قائد دی دله کې کتا سوئی چې خپل تفسیر ګورو د تفرق نو امام قرطبی سمر پانی ډکی کړی دی امام امام قرطبي وایي چې تفرق نه مراد تفرق فی الاصول له او بیا وی ولیس فی دلیل علی تحریم الاختلاف فی الفروع دی آیات کې دا نه دی مراد چې غنی فروعي مسائلو کې اختلاف هم غنی حرام دی امام روح المانی وای ان هذا الاختلاف المذموم محمول عن كما قيل على الاختلاف في الاصول دون الفروع وېدا اختلاف چې دې دې کې مزمت بیانېږي دا په اصولو کې نه په فروع کې قران هم ګور ذکر کړی چې کله په اصولو کې اتفاق دی او فروع اختلاف دی دی ته یو ډله ویلې اے نو دی په سوچو کې توجه منا وای آیات راړو نو مخ کې په یو ملک کې د مسلمانانو ډلې دي خدای داسې عقاید دي چې د اهل سنت والجماعت د دایره نه بار نه دي وانا ربکم فتقون او زستا سربم نو یواز زمان او یریگئی نګور فروع کې اختلاف دا تفرق نه دی اپ دې کې دی په لګورې په دې فروعي مسائلو کې یو بل تبدل دویل یو بل ته گمراه ویل دا بيدینی دا یا یو مسله کې دوا قسم نصوص راغلی ته پاره مناظره کې امای عرب علما تعجب کوي چې څوک دې دې د مناظرو نه خبر کی وګوره فروي لحاظ سره با بعضې مسلې د بعضې جداوي خو چې اصول یو وي دا دواړه یو ډله ده دا ډلې نه دي دا تفرق نه دی او علماء یو مسله ذکر کړي اوس د فروعي مسائل او خلق د اصولي نم سیوا کړي مسائل فروعیو کې یو بل ته د کفر نسبت کوي یو بل ته کنز دی کوي د یو بل سپکاوي کوي نو دا اگر چې شریعت کې نو خدای د فروعي اختلاف نم تفرق جوړ کړي په فروي مسلو کې یو بل ته د کفر نسبتونه کوي ورنه یو مسله قران او سنت کې دا یو عالم یو سوی بلبل سوی او دلیل قران دی نو دا ټول په حق کې حسابېږي ادا په تفرق کې نه حسابېږي دا په تفرق کې نه حسابېږي اګوره فروعي مسائلو کې جنگونه جوړول دا امت تسنس کول دي تاسو له حدیثو کې براشي دا الله حبیب په سفر کې قصر کولو سلو رکعات وې دوا کول ابو بکر رضی الله عنه بم دوا کول عمر رضی الله عنه بم دوا کول عثمان رضی الله عنه بم دوا کول په ابتدا د خلافت کې اخر کې سلور شروع کړ بیا به فرض سلور رکعات په سفر کې پورا کو عثمان رضی الله عنه خلیفہ راشد دی او په سفر کې وې سکولو اخر دور د خپل خلافت کې بیا به سفر کې سلور رکعات کول ابن مسعود رضی الله عنه ورپسې سلور رکعات وکړ صحابه سوي ادنن زماني مولا او طالب وي الخلاف خير اوای دی وای چې څومره مخالفت کو جنگونه وي الخلاف خير ګوره فروعي مسله دا تاسو له کتابونو کې راشي چې د عثمان رضی الله عنه سو جوا اغزان له تاویل کولو ناغب ورپسې سلور رکعات او کله بیا به او غټه سویلې او وای کاش چې د دې سلور په ځای دوه بعض صحابه دې مسلې فتوا ورکوله الله دې علم حدیث خو علم حدیث موږ څنګه وایو یو تلاوت کوي بل ولوږي خیر وایي نحو شل کال وای او حدیث سره او چې بیا ولو دم یې لکه ځان پشانه بای نو یو عبارت وای کسب دې کې طالب له ځای پته وی چې کوم ځای کې دی ها بای حدیث یو پس پټکې ولو سړي وې سره فارغ شو ها بای د عربو په جامعاتو کې د اولې درجې نه چې حدیث شروع شي نو خبر برابر کې وایي پوه شئ په خبره باندې یو صحابي صفتو بو ورکولا نو جوالي ګور عمر رضی الله عنه دا څه وای ته خو فتوی ورکه او تعالی داغه د جلالی شان اگر دوړ خبره دی په دا صحابي نه ده د په مرفوع حدیث باندې دلیل له عمر رضی الله عنه سوجوحات د وجنا دا سه مسله کوله نو همیشه چې د صحابه او پمنس کې مسو دا فروي اختلافاتو تاسو ګورئ ائمه سمره لوی لوی خلق دي ائمه اربعه اپ سمره اجتهادي مسائلو کې دا غي اختلاف خو دې ربط دا څه نه وي چې امام صاحب یو ډول دا او امام شافعي رحمت الله علیه بل ډول دا دل تفرق وای نه نو کتا ول نو میخه نو دا شریعت نه خلاف نوم دي تفرق فی الاصول توي تفرق فی الفروع تنوی ها دی په لګورای موږ تاسو غزان لا ساده کړي موږ د ټولو نه تفرق جوړ کړي د عربو په جامعه کې یو دوه لوی علماء تیر شوي ادا دواړه د محمد سید سمجان شیخ رحمت الله علیه استادان یو د علامه البانی تیر شوی یو محمد امین شنقیطی رحمهم الله د محمد امین شنقیطی تفسیر هم د کزان لمو پیدا کو ازواء البیان خپل تفسیر دی شیخ صاحب فرمایل چې ما سترګې غړولې نو ما داسې عالم نه وکتلې اسیم شنقیتیان ډېر لوی حافظه ده دا د افریقي ملکونو دي لوی لوی علما دي دي شنقیتیانو د عربو په جامعاتو کې کوم کلیاتو کې چې دي نو هر کلیه کې چې وی کمال رسیدلې علم قرات دی او تجوید دی ځکه دا یو شوبه اوبای کلیت القرآن کې د قرآن علوم تجوید قرات دا مستقله شوبه ده اسور سور کلونه په د عربو د جامعاتو کې تیریږي نو محمد امین شنقیطی قائل دی چې مړی اوري اوبای علامه البانی کتاب لیکلی چې مړی نه اوري بعضې زموږ دا کشران جذباتو کې یو ځل مو چاله وي ګور شیخ لیکلي په جواهر القرآن دا په دې د تیر شوی زمانہ کې د توحید لمبردارو سو ناغلی کری چې د مړو اورېدو مسله فروعي مسایلو نه ده اوس وای نه نه هغه شیخ او چې دا توحید را رسول یا خپل دې دا اصولي مسله که سو کو یو ری نه غوي چې سو کو یو ری کافر دې سو کو چې ناور یا سوې وای دې کافر دې زمونږ مشرانو لیکلي چې سره دا د فروعي مسائلو نه مفتی محمود رحمت الله علیه غونډه سره وګوره دنیا کې پیدا نشي دا لوی شان والا سره او الله والا سره تاسو به تاسو تاسو د کلی ممبر وي اجي پینځه کال سیری کی هغه د مال حساب د چاپلار وو کی مفتی صاحب د دې ملک وزیر اعلی پاتې شوی مشهور خبره ده چې کله استعفا ورکا نو یو جوړه جامې وي او ترخ کې ودی وي د دې صدر نه به جی ټی اس لو مو خپل چې سبق وینو هغه کې براتلو ځکه طالبانو نه به نیمه کرایا غستا نه خپل ګاډ او نه موټرو پای کې کې نه سو چرته لاړو دلته یو کس جمعې راځي او سم ژوند دی ناغوی زو مفتی صاحب سو وزیر اعلی او هم ور سره ملمانو شو نو ډوړی راړه او الوګانی یشولیو نو مالګه مرچی پیچولیو وای ډوډۍ خو شروع شوې ما دا سره رسو رسو کتل مفتی صاحب خو یې سره وې مالې بچې تر رسو رسو لې ګوره کله نور څه پته نه ګوره نور څه شي چې کله سره خوره خوره شیخ الحدیث مولانا مولانا امان الله صاحب دا زما استاد وړر مشفق دراس خبرې به ما سره ډېرې کولې الله دې غری کی رحمت کی خپل دور کې بیا د جمعیت سو د ټولي صوبې امیر مو ناغی مالوی وزیر اعلی مور سر روټی خوړه نو وی ساګ او د جوار روټی د کور راويستا سیو کړ شیر شاه صاحب رحمت الله علیه ډاکټر صاحب زمو استاد یو ځای بیان لکلیو یو ځای مو ډوډۍ خوړه الله دې قبر د نور نډک نو وی مدینه منوره لغاغله مفتی محمود رحمت الله تعالی علیه نو ایشور از جامعه کې ما سره دی راو وی به وی زم نو ما ورته وی چې حضرت زیما د قادیانانو مسله په ډیر زور کې وا اسمر سمر علما د قادیانانو بوجل د ختم نبوت سلسله کې نو ما ولوی زیما د ملک حالم غټ وټ دی نو په جړا شو په غټ غټه و جهل مدینه بړی وی مالوی شیر دی شاه مالم دلته ډیر سکون له مدینه کې خو که زه دلته هم نو الته به دین کار سو کوي د دین کار وسوک کوي ورب مهنت کولو او دا د دغه خلکو مهنت چې په دې ملک قانونم کې عادیانان څه شول کافر شو یو سړی دې ډېر نیک سړی دی زمونږ د علاقې دی الته سفارت خانه کې دی اوس چې موږ تلو نو ملاقات لراغه وای مفتی صاحب چې کله قادیانان کافر شول نو مدینه منوره ته لاړو سلام یې سوي ډېر وجړ نو چې لاړو بیا را واپس شو چاولې ولې واپس شو وې دې لپاره واپس شو چې مونږ خپل مهدت وکړو او قادیانان کافر شول نور دا لوی لوی خلکو وې پندای له چې مفتی صاحب راغې نو شیخ باور ته د جمعې خطبه ورکړه یو وای بډی اوري بل وای دا اوري خپل منځ کې روړل دي یو بل پسې مزم کوي دا مشهور خبره دا چې اوس خلک مړ شول پسونو خلق بدر نه وای چې مفتی محمود رحمت الله علیه به تعلیم القرآن لراغه نو شیخ ورته سو کو خطبه ورته پرې یو بل پسې مزم کولو بدی مسلو کې ګورس خپل وخ او ځان تبا کوي ما خپل خیرتم زموږ علماء لیکلي چې دا سری دا د فروعي مسائل نه دي د تفرق هغه ته وایي چې په اصول کې وي فروعي مسائل کې تفاء تا انن د دې دور علماء او طلباء فروعي مسائل د اصول نو ورس کړي اصول نو ورتیر کړي اذ کنتم اعداء کله چې وای دشمنان په زمانه د جاهلیت کې اذا اوس او حضرت سو سو کال جګړه بوي په معمولی خبره لګره پښتنو جنگي او به مخ کې اوس کله ورستو نو دا یوي اوخه چې بوبد بل نه مخ کې اوس کله جنگ به شو اے کافر وای بس چې مرګ راغلی وې نو ورته تللو ځکه کافر چې مړ شو نو خو چې سترګې پټې شو نو ورته بزیدا زموږ ایمان دې قرآن فی سلر وای په غاړه د کند دور فانقذکم منها نو خلاص کړی د دینا د منها ضمیر دی اور تراجه دی لعلکم تهتدون چونکی خطاب مؤمنانو ته دی وای چې لار او مومي یو خطا سو ابتدا کې د هدایت مراتب ویل نو وای هر څوک تر مرګ هدایت ته سره محتاج دی نو کدا سه معناو کې چې لار او مومي نو د صحابم وخت په وخت هدایت سکیدو زیاتې دوه زر زر ګره کوشش کوي باز خلک په اول عیسی کې نیمه عیسی کې رستو راشي او چې لړ شي بیا به رستو راځي د وخت له حاصل کوي بای